والله خير الماكرين واقعا د حضرت عیسی علی السلام شروع وا او بابیت د عیسی علی السلام باندې نقطه قران ذکر کولې او تفسیری رد کولو په نصرانیانو باندې چې عیسی علی السلام د الله بچی نه بلکې د الله پیغمبر او د الله استاد دی او هغه پنځه اقوال د مشرانو ذکر کړل چې وګوره د عیسی علی السلام یا وای انک انت السمیع العلیم مور وای ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب مسله د الله د وحدانیت بیان کا او زیر ورکو امت تا په بیست د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې زمان رستو به یو پیغمبر راځي چې دا غنوم احمد یا محمد بوي د نبی علیہ السلام ټول صفات په تورات او انجیل کې ذکر شوی وو جسم کیفیت له انسان به کم وخت کې برازي کوم طریقې سره برازي سو به مخالف دي قرآن زکه وایي چې الله پاک دې ټول ته بیان کړو چې پیغمبر برازي عیسی علیہ السلام مسله بیان کا خلقو قسمه قسم اعتراضات کول چا دا غد پیغمبرۍ نه انکار وکړو چاہے د نبوت نه انکار کولو چاہے د کتاب نه کولو چې کله د قوم او حالت هغه ته معلوم شو نو د خپل قوم نه تپوس کوي چې تاسو د الله په دین باندې څوکم خلق نه دي قرآن آگے لے اشارہ کئی فلما احس عیسی منهم الكفران فلما بس هر کلا احس عیسی منهم الكفر چولی دو عیسی علیہ السلام د دوی ناکارونه د کفر چې دای ما سره مرګرتیان کوي لیکن مخالفت هم زما کوي زور د الله د وحدانیت چغوام او د الله سره شرک کوي امداد د الله د دین په خورولو کې وزما سوقو کې انصار د عیسی علی السلام مرګو له سشری انصار وي من انصار الى الله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګو له صحابه وي صحابه د صحبت نه ان د نبی رسول الله په مرګ بیا کې پاتې شوی کسان صحابي هر هغه چاته وایي چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې بیا داغه په جون باندې باغی ایمان وروړي او د ایمان سره د دنیا نه تلې نو دا صحابي دی او اورګه صحابي چې صرف ایمان وروړي او بیا او بادشاہ دی هغه د دنیا ټول صلحا شهدا علما جراجه مشیدا غینه به تر دی دا زمون ایمان دی دي ته وی شان صحابه د صحابي عمل موږ د بارا باعث فخر دی او موږ د بارا دلیل دی ځکه نبی عليه السلام وایي په شجاعت او په بادرۍ باندې گواه دی نو تر اخره وخت پورې چې تقریبا یو لاک سلیر زرا صحابه کرام تاریخ لیکلی دي چې دا هغه خلکو چې صحبت د جناب محمد رسول الله او تنصیب شوی بیا کوم خلک چې صحابه په دور کې مسلمانان شوی دي نو هغه ته تابعین وایي صحابي لیدلې دی او ایمان وروړي دی او هغه ایمان سره دنیا نه تللی دی نو هغه ته تابعي وای او بیا چې تابعي لیدلې او ایمان وروړي نو هغه ته تبع تابعي وای ځکه نبی عليه السلام وای خير القرون قرني پټول پیړو کې بهتره پیړۍ زما زما د صحابو پیړۍ دا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا چې دای په سر روان دي تابع او بیا چې هغه په سر روان دي تابع تابعین دا خیر القرون نو دین د بار دلیل خیر القرون لازمی دی چې علم هغه دی هغه دین دی چې په خیر القرون کې صحابه کړی تابعین کړی تابع تابعین لکه زمون امام ابو حنیفه رحمه الله موږ د چا د مسلک تایید کو او د چا په مسلک یو دا تابعو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ لیدلو او دا کو شاګرد پاتې شو مشهور تابعی دی او امام ابو حنیفه رحمه الله الله ورته په قران او سنت باندې دومره بصیرت او دومره پوهه ورکړې و چې د قران او د سنت نه تقریبا د اتیا زر مسائلو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د مسائلو استنباط کړي او داسې مسائل چې دا هغه نظیر قران مجید او حدیث پښتا او د خیر القرون نه دی موږ ځکه د هغه د اطاعت او د هغه د تکلیف تایید کوو او هغه بس روایت یو تقلید ته یو اتباع دا باز خلک چې وایي تقلید څه حیثیت نه لري نو دا عجز د تقلید او د اتباع مینس کې فرق نشي کولای اتباع موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو او موږ د پیغمبر نه دلیل نه غواړو اتباع کې دلیل ضروری نه دی بس د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خبره کړي هغه ځان له دلیل دی او تقلید کې دلیل شرط دی چې ته دې خبره کې زستا تایید کوم خدا سره په دې څه دلیل دی نو غوي قران کې الله داسې ویلي حدیث کې داسې ویلي دا دواړه چې یو شی کې نه دا جوړي دې ته وي تقلید او اتباع د جناب محمد رسول الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه تقلید نه دی نو حضرت عیسی علیہ السلام خپل مرګرو ته وی من انصاری الی الله سوق د امدادی د دین د الله پتا څه د څوک داسې کسان دي چې هغه د الله د دین په لار کې زما مرستيال دي زما مرګري دي ما سره یو ځای دي قال الحواریون اوس حواریون څوک دي بعض خلک وایي د دینه دوبیان مراد دي دا دوبیان خدا خبره به دلیل ده بلکې حواری هر هغه کس ته وایي چې دا غزو صفای نو د ایزونه صفاو د عیسی علی السلام خبره منلې وا نو قران ورته حواریون وې قال الحواریون اول اغس بن رو خلقو نحنو انصار الله مونږ یو امدادیان د دین د الله مونږ به الله د دین امداد کوو مونږ به ستامر ګرځیا کوو آمنا بالله مونږ ایمان وروړې په الله باندې زمونږ یقین په الله باندې دا د ایمان حصہ ده چې د الله پیغمبر د الله بنده دی بیا پیغمبر دی صحابي ته نبی عليه السلام تعلیم ورکړي او تعلیم کې ورته وایي چې ته دا سوایا چې زما په هغه پیغمبر ایمان راوړې چې ستا بنده دی او بیا د پیغمبر دی صحابي غالفاظ دهراوي او د دوهراولو په وخت کې عبد رسو کو او رسول مخ کې کو نبی علیہ السلام ورته وای نه نه انا زه اول عبد نو بیا رسول ما زه الله بندې ما داغه نه رسول زه پیغمبر جوړ کړم وشهد گواهیو کا شهادت د دې خبرو کا باننا مسلمون چې مونږ یو گردن او غاړه کې خودون کې الله تا مونږ دا بدایو دا الله او مونږ تابعداري کړې د پیغمبر که یو سره د الله کتاب مني او د پیغمبر تابعداري نه کوي نو دا سره مسلمان نه دی دا دواړه څیزونه لازم او ملزوم دي یو سره وایي چې قران منم نعوذ بالله نعوذ بالله او د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار دي او دا څه کافر دی څه شه دی څه کافر دی او د کوبر کې یو سره شک کوي نو هغه کافر دی لکه قادیانه لعنتی مرزا غلام احمد چې د هغه په کفر کې اوسړې شک دی نو کافر دی مرزا غلام احمد قادیانه هغه بې ایمان انسانو چې هغه د نبوت داوا کړی و ویزه پیغمبر دی او الله چې کله هغه مرکولو مرګ راغی نو داسې مردار مرګ باندې مرګ او چې ګډه خراب شو او لیټر کې مړو او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله الله فیصله ده دنیا نه د رسولو کا چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام ناستو نو په جون د غیله وی چې بین البیت و منبری روزه من ریاض الجنه زما د کور او د منبر ترمنځ یو ځای دی چې د جنت د باغچو نه باغچه ده اوس مدینه منوره له سره لاړ شي او مسجد نبوي کې دن نه نو هغه پیلر له شین رنگ ورکړې لاندې به شین قالین دی او هغه روز روزه ریاض الجنه ورکړو دا هغه ټوکړه د جنت ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بناسو ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا الله حبیب بدل تناسو دیوال سره وړډه والے او ما بورسار شاته نصر منظور د پور پاکی دا د شي ابي کوټه وا اوس هم روزه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغې کړه چې د الله حبیب بناست نو ما ورسا شاته نه د دې فقیرته کې لاس رسته او نبی اسلام له می سر منفذو یعنی که یو خدای د خاون خدمت کوي نو په دې باندې الله خوشالي زموږ پښتانه وایي او یا خو شروع کشه امور میرا لا رور میرا خور میرا نه نه د مور او د خور او د رور مخ خپل خپل سره مینه کوا ځکه دا دی تا د پاره مور او پلار به خو دي تا د پاره ټول دنیا پر خو دي دا تا د پاره هر څه پر خو دي دي ستا په نگاه کې دا ستا په اثر پرته نو ته به سره پیار کې صرف مینه کې نه نه ها خدان له مور کې هم نه دلم خیال کوا چې کله ستا خزه نه کوي دینداري مزګزاري قران خاني پاکبازي حیاداري نو چې داګه نه بچي پیدا کیږي نو هغه هم پاکبازي هغه هم حیاداري او چې نه لټي پیدا واري نو ستا خزه لټي پیدا نو چې داګه نه پیدا نو هغه به داګه نه سیوا کوي نو هغه باغې له بيدینی خي هغه په هغه کې چې کوم دی نو هغه شوګانی ګوري چې په هغه کې باندې ویني وي د بهایي او د بيدینۍ او د بغیرتو لباسي ځکه نبی عليه السلام سوار نه سو کاله مخکې یو خبره کړې ده چې زما په امت به داسې وخت راځي داسې وخت به راځي چې کاسیات او نهاریات جامې به چولی سره د جامو پر باندې جامې به چولی سره د جامو او بربنډي مائلات الممیلات خلک په ځان طرف ته متوجه کوي او وخته به داسي لکه د بوچړو په شان دي دا الله د حبيب خبره کوي چې څوک شک کوي چې دا به دروغ نه کې ایمان نشته نو دا 100% رښتیا دي خو د جامع چوری دي نو پلاستیک بدلا غړي پلاستیک کې به یو شی صفا نه کوي او په جامو کې به صفا کوي او دا چې ډول او سنگار به باغی باندې کړی چې خلک په ټول ځان طرف ته متوجه کړي مائلاتن ممیلات نګونه به ذاتلی نو کله چې خپل نه نو بازاري نګونه به چې زه الله انسان پیدا کړم خو ځان نسبې جوړوم چې دومره نور نوکان وشي نګونه نګونه به ذاتلی د سپو بشان دي د بشوګانو بشان دي دارنګي روزي به وباسي وختبا د الکانو په شان جوړي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د چا سره مشابهت وکړو هغه د هغه په شان دي اوس الکان لګي چې نه کو سره مشابهت کوي د الکانو جامې د جنکو په شان دي بلا کې څنګه کړی دي ګناټو کې ډېر کړی دي الک چې رواني ته وایي د ټولو سوالو چې نه روانه قرآن کریم د جامو مبارک سورې عرب کې مراشي و لباس التقوا جامې واجو چې ته فرزګار ښکاري الله پاک جامې رئیسې دي یو داسې جامه ده چې یوریکم یو یواري سواد او کوم چې تاسو شرمګا پټي زم داسې قسم جامه ده چې تاسو د جنت محفوظه کوي او دریم قسم قران جامع ذکر کوي و لباس التقوا چې دا غي نستا شخصیت څرګندېږي چې ته ډمې او که امي او ته مولای او که بیدی نه نو جامع داسې شول پکار دي چې د انسان وقار راغی نه خسته ښکاري خسته جامع یې جوړې دي خسته واسکټ به په جوړې خسپینه ټوپۍ به بسر کړې ده نو ته به یو دور سره ښکاري هم ځدار صادر به بوګا جوړې دا د حیا او د غیرت نه خبره زموږ د پښتنو او پښتو ورنی ایمان دی چاګه چې پښتوني دي کې ایمان هم راځي او پښتون واحد قوم دی واحد چې په دې کې بل مذهب نشته په پښتون کې بل مذهب نشته چې چیرته پښتون دی او مسلمان د دنیا په هر ګوټ کې د انډیا کې وایي ځخانه منو مسلمان که په افغانستان کې وایي خانه منو وایي په مسلمان که په پاکستان کې وایي ځخانه منو هغه مسلمانې په پښتو پښتنو کې بل مذهب نشته او دا واحد امت دی دین پرست خلک دی ها صحیح ده چې اوس په کې بناوتی بناسبین پښتانه راغل هغه خپل دین پرې خودو ایمان یې پرې خودو وتبعنا الرسول خبره مو دې پورې کوه تابعداري د پیغمبر فاكتبنا مع الشاهدين اولیک مون سره د گواهانو نام ومکرو او دی تدبیر کو د قتل د عیسی علی السلام او تابعداري کوم موږ د پیغمبر فقدنا ما شاهدین موږ کومه سره د گواهان نه چې موږ واحدین یو د الله د توحید خبره ومنلې ومکروا او چلو کو دي د وجلو د عیسی علی السلام ومکر الله او تدبیر کو الله د خلاصولو د عیسی علی السلام والله خیر الماکرین الله دې غره تدبیر کوونکې واخر